بسم الله الرحمن الرحيم باب شروط الصلاة التي تتقدمها دا باب د بیان د شرطې د لمونځ شه هغه شرطي نه چې په لمونځ نه مخته وي متلقات د مشروع دا په سه قسمه دي یو مشهور حکم متعلقات دا په سه قسم دي اصول شي دغه بحث کیږي متعلق ته حکم بیا به وینا خارج وي یا به په حکم شي داخل وي په مشروع شي بننه داخل وي متعلق ته حکم کچره په مشروع شي په حکم شي نه داخل وي ته رکن وي ته ویل شي لکه المزه شي نه کنه قیام دا رکوع او قرات تاسو اجدادو دا د الموضوع په ماهیت په حقیقت سره داخل ده تعلق کې د سره الموضوع سره جزئیت تعلق ده الموضوع نه جز د قیام قرات رکوع هر یو یو دې ته رکن وته ویل شي یا به حرج وي اب یا په دوا قسمه ده یا به مؤثر وي په دې حکم شي په دې مشروع شي د نه بیر پیدو وي او یا به مؤثر نه وي کچری پش معاصر وی ایت علت وی توی علت لکه نکاح د حلت ته وت کې دی پوره خوند او شزا کنه وت کې سره کوه علت یې کنه هغه نکاح ته نکاح د وت نه بهر شایده خدا ور پر علت ته کنه دې غدا وت کې به تحلل کړله او یا به مؤثر نه وي بیا به خل نه وي یا به مبزي فی الجمله وي فی الجمله به دنر پیدا کېږي یا به مبزي بالکل نه وي کچېرې مبزي وي ته سبب وي وي لکه دا اوقات د لمنځه ولا دا نو چې وخت شو بس به کنه سړی خام خالمیز کو چوده شي ډېر حق مندینه نکو مشپشین ډېر مندینه حق نکو خدای نه علت ته چې طهارت رولو به کنه خام خلمین در پیدا کیږي نه سبب ده خلمیس پر تړلا ده وجود پر تړلا ده یا به پر موقوفانه وي اته علامه وته وي علامه پر تر شازان ا دغه شی بیان دا چې د موزنه بهار عادي او په موقوف مش پر کړه موقوف ده اته شروط وته وي باب شروط الصلاه التي التي تتقدمها باب د بیان د شرطې د لمونځ شي هغه شرطې نه چې په لمونځ نه مخته وي شروع جمع د شرطو شرط منا مې ځکه چې کنه خارج دي شي نه موقوفلې دي شي د پره هیته شرط دی چې د شي نه خارج وي او پر موقوفلې وي دا شرط شو په سکون د را سره شرط ا د جمع شروع ترسي یو شرط ته د رز وارد شرط عالمي ته ویل شي هغه جمع اشرا ترسي فقط جا اشراتها د قیامت نقش وی چې رول ارونه سره اشرات ا د شرط جمع دو شروط دا د شرط جمع دو شرط موقوف له و خارج شي ته ویل شي په دنا هه کنه هدې شه باب شرایط صلاته شرایط څه کړو غلا ده ا د چا جمع دو شرایط ا د شریطه جمع دو شریطه فاعل فاعل فاعل جمع کیږي شری ته جمع د شرایط شری ته یې کنه زناور ته ویل شي شي ته چې د غیر یې پریوي کنه نه کیمه د سشي چې باب شرایط نه سره کړی کنه دغه درایتن و روایتن دغه صحیح نه ده کنه دوته خو شروط بیان ده د مزید شروط بیان ده کنه شرایط چې کدا دي کنه سره لګیږي بل په دې عنوان دا سول ور دیږي چې باب شروط صلات ته ویل زنا شارحین فرمایي چې دا اختراز دی پرون ده چې داسې شرطي ناشته چې ګویا کې په لمونځونه وروستی وي یا لمونځ سره سام دم وي التي تتقدم هذا کوي د اختراز دی پرون تاکید دی پر ده شروط نه خپل عملی مشوه چې دا به مقدم بیا تسریع په دوکه چې التي تتقدم ها نه دا کنه صفت کنه ممیزه نه ده صفت مؤکده ده کښې به نه کنه دا مې پیرا کې کښې به نه چې سه پر دې نه وته لمر بل من شری کوله نه کادا اخر کنده غ شرط رکن نه ده که رکن سګ بلی به دار کو اضافي ده یو ځتا یو نه رکن ده کنه الموضوع په حقیقت څه ده خیر نه ده نه التي تتقدم ما سره کنه یګه کاده اخر نه اختلاط کو چادو ته نه بیانوم هغه شرطی نه چې پر مزنه مخته وي دواره ته پوکی دی به ودسی نه خو وړه به ودسی وي یا غاټه به ودسی وي دینه به کنه پوک وي ا په کوله طریقې ذکر شوله د احداث نه په کیمه طریقه سره پوکیږي او دا سلام به دل دی یا تی بینده ولن جاس او مخه به کو کنه پوکی دی حقيقي پلتی نه انجاس نه چې خبر شته وي ا د ملي مدو چې کنه دی پلتی نه د کیمه پلتی نه کنه تک تورت هغه شرطه نه ته په بدن پرې نه ته په جمع پرې نه په دې مکان پرې کنه تورات صوبې تورات بدن تورات مکان دا غشات المز دې پره دې بغیر المین نه کیږي علامه قدمناه کنه بنا پیګه طریقہ به جمیر مخ بیان وکړو کنه پیګه کیفیت بونه دا حدثنا تورات مې بیان دې تکړه ده دا حدثنا تورات بیان مې تکړه ده په دې دلیل په شوی کنه چې دا طهارت المزه پر ویل شرط ده کنه اې بغیر المیز ویل کې چې طهارت کله تو خط نه پوکې یا تو بدن نه پوک تو مکان نه پوک قال الله تبارک وتعالى بسم الله الرحمن وصيابك فتحر وصيابك فتحر جميع خپل بیا پوکې کا طریقه د استدلال وصيابك فتحر ټول مفسرین په دې اجماع دي چې د آیات المزه په باره شوی ده المزنه بهار نه من چې لکه کمر دوی جمع شي ګرځي که پوکه شي ګرځي کنه هغه کا د جمع په کوله نه فرض مزدیره کې مشقتی نه کې سره ورې کنه مزدور جمع حق ته وندي په دې اجماع دوی کچې دا د موضوع په بارش نظر شو دا وسیا بک فتوهر جمع خپل بیا پوکه کا دا یې کتوهر امر ده امر وردا کنه په کولی د جمع په کولی د جمع بونه و امر د پر د وجوب د افتراز وی کنه چې څه کارینا صرفا نی موجوده چې ته کنه فرض منند مراد خپل خپل ځول ته غلم کی کنه به امر د پر د وجوب د امر د پر د وجوب ده وجوب نه افتراز مراد ده نه الموضوع د پر د جمع په کوله دغه فرض شو وسیا کا سیا بک فتوه هره دا مره په کوي چې معنی مقدار پلیتی به نه وی کنه ا مغلظه یا مخفلتیا به نیوی در پره ا دې نه ملي مشرکه چې بهر د جمعې په کول نه مين نه کېږي او چې د جمعې په کول ضروري شو کنه دا بدن په کول په طریقه ولا ضروري ده تر شو ده کنه هغه دې نه ملي مشو په طریقه د دلالت ولو سره وقال الله تعالى او بذك لا فضمج وان كنتم جنوبا فتوهروا که توس په غسل شوی ستا بیا دې نه کنه پوک پی جو کی ستا فتوا هرو زنه پوک کی ستا ایدا جنابت حدث تا اې دې کنه پوک ولا یا کنه دا لا پک فارو کو چې دا به کنه زنه په پوک کی ستا مالی مشکا چې نه کنه حدث برداشت کیږي پر مزه ولا کنه جو به مردورا دا برداشت کیږي نه حقي پلتي و نه حکمي پلتي کنه اې دواړه د سای پوک وی نه طهارت ده کنه د احداث نه او دا رنګه کړه طهارت د اجاس نه د بدن نه د مکان نه و د کنه جمعه دا مزه پر شرط شو دا یو شرط شو ويستر عورتهم خدا و ته کنه چې ممکن وي کنه د انجاس نه تورت ممکن وي دا منه چې یې بشتا یا د یې بنا مسوا بل ما یې حشتا ان يستر عورته چې پټ کو خپل عورته ا دې دې پر کوم دلیل لا چې بهر د ستر عورت نه لمن درو کېږي لال نه لمن درو کېږي کنه کوم آیات او حدیث در باندې مشوي دو لقوله تعالی د واجب دې کو دې برتلانه خذو زینتکم عند کل مسجدین خذو زینتکم عند کل مسجدین لفظي ترجمه خدا سو چې د سره وخلیسته خپل کنه هغه ډول ټکور خپل ذلت سره وخلی سه په نزدیکی د هر جماعت ته هر جماعت ته چې ورسه او جماعت ته ورنوځي بیا خپل ډول ټکور د سره وخله سم راته د ډول ټکور خپل نه چې جماعت ته درې مې اے ما یواری عورتکم عند کل صلاتنا مجاز مراد ده زینت نه مجاز مراد ده مسجد نه مجاز مراد ده زینت مراد ده اسباب زینت نه مراد دي ذکر د مسبب دا مراد بنا سبب دا او درنګ مجمعات نه مراد مين مراد دا ذکر د محل دا مراد بنا حال دا په دواړه طرفه شه مجاز دا حضوزینا تکم او خلی سکن هغه اسباب او سامان چې تاسو پلیاوی چې تاسو عیب پټاوی اے ما یواری عورتکم چې پټوی ته سکن عورت هغه کپڑا دو جمعه دو یکنه بل شي دا چې تو عورت باندې پټېږي داغه عورت پټول دا غا زینت تا کنه چې لا لغری خو به لولای به کنه لولای ولې به لیدل شي سیک لا لغر ګرځدل شي کنه ای ما یو اړ او ته کوم مراد دي زینت نه هغه شی دی چې عورت پټوي ذکر دي زینت نه مراد نه سبب دي زینت ته ساتره عورت ته ای ما یو اړ او ته هغه شی چې ته عورت پټوي هغه سره وخلیسه عند كل مجلس عند كل صلاة پر ذکر د هر موضوع کمی کا په جماعت سره کې کا په کیر شي کې ا جماعت نه مين مراد د ذکر د محل د مراد نه حال د چې چیر تلمیز کې کنه کا په خلوت شي کې کا په کیر شي کې کنه کا په ځنګل شي کې کا په جماعت شي کنه عورت په دې پټوي هي ما يواري عورتكم من كل صلاتنا ا و ن ه پونیشتا چې هغه در پر وتړې کنه در پر وې ته پې کنه د به ته پټ شعر موضوع دې پر بیا لاندې نه صحیح کېږي کنه چې تا کنه بروي دي چې تا بروي دي کنه هغه سرمل یا بروي بروي دي کنه ار وخلې کنه او در باندې بدلې کې جنگای ونه جوړ کې کنه مره در باندې وې تړې مسکنه په کړ پټ نه پټ کړه شي په نه چې په کومه طریقه باندې ورات پټول شي کنه په کپړې وی یا په نه شي ای ما یو اړ ورته کوم هند کله مجند کله سوالاتن اورات پټول فرض دي کنه اورات بیان به کوی کنه چې دې کنه مسوا نه راکه برباد به خیر ده برباد ده کنه وین به دې کېږي مکروه به خلمی به دې کېږي و دې بغیر کنه چې دې ور پټول شي اورات وته کنه مين دې لاندې غندره وکړي په دې کې ده کنه هر موضوع علمي چې چیرته کې کنه که په کېر شي کې نه کنه ته خانال دو ایسا تانه ویني ته خانه د ګوشه یې کنه او تکه تیر شپه دو بیا به کنه عورت پټوي کنه لږه د مين سې کېږي او دا د عورت پټول کنه د ډېر خلک نه پرو دي یزونه نه کته ته خپل ځول لیدل شو کنه خیر د لیدل شي پدری مینه خراب پیږي ویش خط او غسل ده کنه او ګریوند کنه خلاص ته خط ویز او غسل ده کنه رکوته چې ټیږي کنه بیا په ګرونه باندې چې کنه وطن کسې بیا زونه ته لیدل شي چې خیو ته لګولې ته حیزاو ته په تې سره حیز مذکر سی غادو تې نه سره سره خدا مذکر سی نه د مؤنث سی غادي هغه شی ته ویل شي چې حیز کنه مکه ته رسولي وي چې نه را کنه بلغه وي ته حیز ته ویل شي نشته کنه میز نه راو کې میز دې کنه پیغله جل کوي الا بخمار مگر پټکی سره سکنه خمار سر پټکی ته ویل شي اله بالغه ا خ ي ت ر ي م و ك ب ل غ ه ځکه چې د بلغه من خرمین نه پرځ کنه ای بلغه میز بهر د پټکسار پټ کې نه وکړي سار به پټ وي پټ کې باندې کنه کساري بر باندې د عورت ته شته دلوی نه صحیح کړي په دا ول دلیل باندې سره کې اشکال ده چې ويسر عورته چې ساده د مزود شرط یې ستر عورت المزود پر شرط ده غیبتینا کې شي متینا کې کنه کنه بعد چارې کې د خطر شی وی کنه بیا په دې ګام خدای مردوړي خطر سره موږ طواف وکړي دا به وکړي که چې طواف کنه پرې حالات سو کې چې دا مردوړي خطر نیر پر شیطان دا خبره تخلیق کړی و توفینه بلان نقل کړه سړی به دې ورې دې لال لګړه اخی بل در شو شته به کنه به شپک لال لګړه ایا کو چې حضور عند كل مسجد کنه تو چې کنه عورت پټوي څه پردي کیږي کنه هر جماعت دا خو ته په هر ډول شو ده ان موږ برش خوندره ولا کنه دا سه آیات پیش کا چې کنه انا ملي میری چې پر موږ څه ستر عورت فرض ده جواب دغه ده مشهور جواب ده د اصولي العبره علم لعموم اللفظ دون خصوصي سبب کنه اعتبار د لفظ قل عموم ته وی اګه ته به کسه اګه سبب خصوصا بل کسه چې دا پکې کی به پچا په بارش د آیات روغلا د حل روغلا ده دو تکنا ټکی علی الفاظ عام دي خصوصا تطمئن د کل مسجد نه پر دې کې د هر جماعت پر دې کې د هر عبادت کنه تو زینت او کپڑا سره وخریسا چې مس کیا کنه خدا کا کنه عبادت تا او توفای عبادت تا چې دې پر شوی دې پرا دي البته خو به دا ښکال ده دا ښکې کلاک ښکال ده چې دا قاعده ټیک ته چې العبرت لعموم اللفظ دون خصوص سبب کنه اعتبار الفاظ کله الفاظ عموم ته وي الفاظ عام دي تواف تا ورغله ده الموضوع تا ورغله ده شان نو کنه نزول ته سبب خصوص به نه ګوره خو دمر به عام کوي چې سمره کنه په چا چې د آیات تر نازل وي چې څومره اطعام دې مر به کړه په غل شګر شام کوي په طواف شو خو د مخته وغستل د پر نه واجب دي اتواف ته پر ستر عورت فرض نه واجب دا چې کله پلان یې غری کې طواف ته وشو ګناګور به وي لمسو بالکل کېږي نه چې چا په حق آیات تر نازل ده او کیمه کنه حکم افاده کو ا حکم د ایګه حکم بری شوی کنه المزه پر شیب کنه فارل شي زیوتی وشلا ده المزه پر شي خو دې کنه کسد راورته فرض کو وجب د نکړو دمر خو به بنام کوي کنه اې پر جواب ده شي کنه عام دواره ده ستر راورته اتوا په حق شکنه فرض ده المزه په حق شکنه فرض ده خو اتوا برش اجمار ولا په دې باندې اجماع کوي مشلا چې طواف ته پر اسط راوت فرض نه ده کچېرې چا کنه عورت پټ نه کړو لاندې غړې کو طواف به صحیح وي ا معتد به طواف ته اعتبار تشتا اجماع د وجه نه کې یک افتراض سکه سکیت سول مزه پر شپ خپل حال باندې پوت ده کنه دا چې غوتم دی ولې کچې دا کنه فرض یې که فرض نه وي عورت وشي کچې ستر عورت فرض د عورت هیڅ دی ولشي وعورت الرجل ما تحت سرته الى ركبته وعوره الرجل عورت بالغ سړي رجل کنه ا مذکر من بني ادم کنه ا بني ادم من نفسه ته ویل شي کچ حد بلو تر سوال وی تر رجل ته ویل شي اختراض د عورت السبينه چې بالغ نه وي اته رجل شي ویل کنه سوابي یا عورت نو شي او چې مرهق شي کنه کبلګ نو چې مرهق شي کنه او د شوت کبل شي کنه بیا عورت یې سړی کوندې ده وعورت رجل ما تحت صورته عورت بلې سړی هغه ده چې د لمر لوندې ده الا ركبه تيتي راسه انه ملا اندر تيتي راسه دا د نري راسه عورت ده عورت ده مانا چيب کنه په موضوع شي دې پټول فرض دي لکول السلام عورت الرجل او بل روایت ته فکر چې مادونه سوتي حتی تجاوز رکبته و عورت سړي هغه ده چې نمل نه ده حتی چې تیر شي کنه پټیټي بوندا وبهذا يتبين ان سوره الاسم العورته اې دې حځه پته ولګي چې نیم عورت نه ده خپل نیم عورت نه درنګ د نیم په محاذات سره کنه چور چپ چپ را کنه په دې نیم د مزه ونسه چپ چپ را کنه په یو څنګه بل څنګه دا غټو د عورت نه وتله د پنمو بالکل متصل لون د عورت سری شو کنه چې موږ په ملار بدل کې پنمو لون د دین عورت سری شو مخ طرف ته څنګه په طرف باندې سر طرف ته خلاف لې ما یکونو شفیع امام شفیع سبب کې چې نه نیم عورت ته امیر کنه حل په دغه ځای کنه ما بین صورته ما بین صورته ما دون صورته کنه ورو په عورت ته او چې په عورت سره داخله دوی چې عورت ته کچې دې بربنده ولې دې نه کړی خلافا له ايضا دا شي مشرک سره بلګو چې نه ټیټ وی چې کنه دا وی چې نه ورته دا په پوز نه نسکې چې ما بین صورت الا ربتی الا دې پر د انتها دې څو کنه حیا خرج دو بیر چې وکلمت الا تحملها على كلمه مع نحملها على كلمه مع كلمات الا مش حمل کوي په كلمات مع باندې یعنی په معنا د مع سره ده ځکه چې بل روایت چې حتی تجاوز رکبتو عمل به کلمه خطا چې عمل شي په کلام د کلمه د خطا باندې چې تعرض رونه شي او بل عمل به کولی سره اروبت من عورته چې چې دا د عورت نه دوه دا یې کسان د رسول کنه په نوموي لون دي کنه دا چې په ورسې په نوموي لون دي کنه دا عورت ده هدي عانه رسې کنه بیا ذکر کنه دا مستقل عورت ته سره د محول ذکر زون ته خپل اندام ده او خصیه دا کنه عورت ته زون ته خپل اندام ده کنه دا درې شول او دوا کولټي دا غزون ته اندام ده کنه دوا ورانینا دا دو ادوبور ودرنګ محول دوبور دا زون ته اندام ده کنه و دوا کنا تی دو ورنه و دیو ټیټی دا زون ته نمینه شو کنه و بدل حرته کل عورت بدن دا سینه ټول عورت ده اصیله شده کاول اصیله وی او کچره کنه وینځه وی بیا اصیله کو دا ټول عورت ده الا وجهه مگر مخ یې عورت نه ده چې کې مخ اندازه چې په مزه شي کنه په مزه مزه پاره دی دا کا مخ عورت نه ده عورت دا معنی چې په مزه شي کبر باندې مز به کیږي کنه نه به ټول وجود پټ وي